الحمد لله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ومه دب ده تسلی ورکې مؤمنانو ته یا ایها النبی او ای زما پیغمبره قل لمن ما فی ایدیکم او هغه چاته چې تاسو په لاسونو کې د قیدیانو نه ای عالم الله کپوی الله تعالی تاسو پړونو باندې الله تعالی ته خو ارس معلوم دي د تسوق المعلوم په زید مجهول وای په اعتبار د ځان د مخاطب سره الله تعالی په ارس باندې عالم دی دا لانا سشے پټ نشتا خدا ان دې کې راوړ دې په اعتبار د مخاطب سره په اعتبار د ځان د مخاطب سره او ندی توئی سوق المعلوم مساق المجهول به اعتبار علم المخاطب د مخاطب د علم په اعتبار سره ان داخل کړ دې کنه الله ته ارسخ کار دي یعلم الله او کمالم الله تا ساسړونو کې خیرن خیر ایمان یو تیکم خیرن درب کی تاسو در خیر مال که الله ته معلومه چې تاسو کې ایمان شته جو الله مال درکې خیرن غرا مما اخذ منکم غرا دا غنا چې هغه شی تاسو نه کم مال چې تاسو نه هغه شی دی دینه به غرا درکې ويغفر لكم بخنو کی تاسو ته الله پاک بخون کې رحم کون کې حدیث کې راځي یو ځلې مالی غنیمت راغې او عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته نبی له سلام اجازه وکړو چې ځان لته نواخله اغلار صادر ډکو ناغه صادر ځان ته پورته کول نه شو نو بیا سید کم کو بیا پورته کو نو عبد الله بن عباس یو فرمایل چې هاذا خیرن مما اخذ مني وارجو ان يغفر الله لي دا مال دا غنه غره چې موږ نه کوم غسه شیو موږ چې کم ورکړو دا غنه دا به تر دی دا غنه دا غره دی دا کم چې موږ دراکړې شو او بخنه براتوم الله کوي ويريدو خیانتک کدی غواړي خیانت ستا سره تا سره خیانت کوي وقد خان الله ندیو خیانت کړو د الله سره پوخا کتا سره خیانت کی په دې مخ بکیږي دوکو کی چلو کی دیو د الله سره خیانت کړو او خیر الله سره خیانت کړو قام کان منهم قدرت در کو الله پدیو الله په تعالی قدرت راکو الله تعالی په حکمتونو عالم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا دا ترغیب ور کوي هجرت ته او د مؤمنانو اقسام ذکر کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړ دي وهاجروا او هجرت کړ دي وجاهدوا باموالهم او جهاد کړ دي په لګول نه مالونو وان فوسیم او پکړول د نفسونو په سبیل الله دا الله دین د پاره دا یو قسم شو مهاجرین دیم والذین آووا هغه کسان چې هغه زیور کړ دی او نصرو امداد کړ دی دیم قسم شو انصار دا مهاجر او انصار سری اولائکا بعضو مولیاء و بعضو دا کسان بعضی بدیو کی دوستان دا بعضو دی دا دیو بل دوستان دی دیو بل خیرخوا دی دیو بل محبت کون کی دی او درې مډلا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او لم یهاجروا هجرت نه کړي نمالکم ولایتیم من شی نشی تاسو لرا داغی د دوستین ایسو تاسو به داغی سره دوستی ولایت نه کوی دړه تعلق بن ساتي حتا یو هاجرو تر دې چې هجرت وکي وین استنصروکم او کو طلب دین دادی کو تاسو نه په دین په دین کې فعلیکم النصر پتا زبان امداد دې دغه کسان چې هجرت نه کړي کستا سن په دینی کارونو کې مدد غواړي نه مدد کوي ها کله یو قوم سره ساس معاهده وا لوز چې جنگ باندې کو او دیو د هغه قوم خلاف مدد غوړي به نه کوي الا علی قومینو مگر مدد باندې کوي په خلاف دا قوم بینکم وبین میثاق حصہ سو دغی منس کې لوزی د کم قوم سره تاسو لوز کړل چې جنگ باندې کو او دغه کسان مؤمنان چې هجرت نه کړي د هغه قوم خلاف تاسو نه مدد طلب کوي نه مدد به نه کوي ځکه دې کې بیلوزی راځي والله بما تعملون بصیر الله پامن تاسو باندې لیدون کې دي سلور مډل کافرو والذین کفروا هغه کسان چې کافر دي بعضهم اولیاء او بعض بعض لدیونه دوستان د بعضو دي بعض لدیونه د بعض دوستان دي کفر ټول یو دی نو د دیو خلاف به jihad کوي د کافرو خلاف به jihad کوي و الا تفعلوا کونه کو تاسو دا jihad تکون فتنه نشی به شرک بزما کې ک jihad مونږ کو شرک بزما کې خور شي او شرک به عام شي تکون فتنه فی الارض نشی به شرک بزما کې او فساد کبیر او شیبه فساد لوی زمکه او لوی فساد خورشي فتنه به خورشي اوس پنځم ډله والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دي وهاجروا او هجرت کړ دي او جاهدوا فی سبیل الله جهاد کړ د الله دین لپاره والذین آو آکسان چې هغه زیور کړ دي امداد کړ دي اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا دا مؤمنانی پرشتیا دا بشارت شو دا غدو ډلو د پاره پنځم ډلو رسو بیانې دا بشارت د مخ کې دوه ډلو د پاره شو چې هغه مهاجر او انصار دي لهم مغفرت و رزق کریم دیو لره بخشش ته او خوراک د عزتمن والذین سروسا پنځم ډلو بیانې چې هغه پس د فتح نه ایمان راوړل او هجرت کړ دې مخکې د فتح نه اغي ما نور اوړې مراد د فتح نه فتح مکه ده یا فتح صلح حدیبیه ده والذین آمنو آګسان چې ایمان راوړ دې من بعد پس دې فتح نه د فتح نورس ایمان راوړ دې او وهاجروا او هجرت کړ دې وجادو معکم او جهاد کړل ساسو مرګی تیا کې اولای کدا کسان منکم د دې تاسو نه دا تاسو نه دي دا هم مؤمنان دي د دې سره هم مرسته کوي اول ارحام بعضم اولی بعض په خواندان د خپل ولی بعضونه ډیر لایق دی په سره د الله په کتاب کې میراث دا په خپل ولی پسی تعاون به د مؤمنانو سره کوي خو میراث په نه ور کوي میراث په سو غخلی میراث په میراث خور خوري چا چې چاله چې الله یې سور کړ دا ستا میراث کې غبیلی ان الله بیشک فی کتاب الله دا الله په کتاب کې چې مسله میراث تا بیشک الله تعالی بكل شین علیم پار سمانی پوه دی وای